حرف کانا کانا چې دی افعال ناقصو کې څه خصوصیات لري چې هغه چې کمندونو د نورو نشته یو دا چې کانا زائده راځي او نور په دې کې زائد ناراضي دویم خصوصیت دا دی چې کانا داسې هم راځي چې غیر عامل راځي کانا داسې راځي چې غیر سوي عامله درې کانا کې ضمیر شان مستتر راځي کانه کې ضمیر شان چې کمونو سره دي مستتر بل دا دی چې کانه حذف کیږي هم بالخصوصیت چې کانه حذف شي سره د اسم نه او خبرې پاتې شي فقط خبرې شي پاتې شي بل خصوصیت دا هم دی د کانا چې د کانا دا نون چې دی کنه دا په حالت جزمی کې حذف کیږي حالانکه دا نون اصلي دی دا نون عربي خو نه دی دا په حالت جزمی کې څه کیږي حذف کیږي ولم تکو شیئا ولم تکون شیئا ولم تکو شیئا دا د دې کان ځنې سړي خصوصیات خصوصي ملمره مهمانی خصوصي خبر ګرام شیخ صاحب رحم الله دا نور دی چې کوم نه دنیا خوندان دي چې دا به کې مهمانی خصوصي دي ويحذفونها ويبقون الخبر وبعد ان ولو كثيرا زشتهر دا شعر چې کمونو ویسا شیخ سے په دغه کې وای غیر محل السوید وانتم حرم غیر محل السوید وانتم هغه د عام مفسرین رائے دا ده چې دا غیر محل السوید چې ده کنه نو دا حال له دا څه شي حال له احلت لكم بهيمه الانعام الا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وانتم دا د مخ کې نه حال له زمون حضرت سے بوئی چې دا ته حال کې کنه نو مسله د تحریمات الله چې دا کنه نو هغه تا تابع کړه حال خو تابع نه هغه دا څه کړه تابع کړه حالانکه دا مستقله مسله ده دا او تابع تابع کوي بنا هغه وای دا خبر ده د کانه محذوفه خبر ده د کانه محذوفه اسم او کانه پټتي کونو کونو غیر محل الصید وانتم حرم دلته غیر محل صید کې امکان سره څه شي خشه کونو غیر محل صید خو یو دا کان چې حذف کیږي نو یو حذف قلیله دی او بل حذف کثیره کثیر چې حذف کیږي نو د کثیر د باره دا دی چې دا حذف کیږي پس د ان شرطیه او د لونه پس د ان او د چانه لون الناس مجزيون باعمالهم خلق ته به دا غي د عملونو بدلې ملاويږي ان کان خیرا فخیر و ان شرا فان شر ان خیرا فخیر و ان شرا ف یاد شو کنه دا تاسو زوړ سبق دی ان شرن فا شرن نو ان شرن صحیح ده کنه شرن منصوب ده کنه دا خبر ده کانه محذوفه ده کانه محذوف ده سره ده جانا دې سمنا ان کان عملهم خیرا صحیح شو کنه دلته کان سره سن نسده ولو خطا یاد نشو کنه تلخیص کې نو چې هغه راځي ولو خطا یعنی ولو کان ذلک الاعتقاد خطا اگر کداغه اعتقاد سی تنبیه کی تنبیه کی ولو خطا اگر کدا اعتقاد سی خطای نو کان سره د اسم نس شوی دی چپا او دا تاسو بیا ویلو ان خیرن فخیرن کی سو ترکیب دی یو دا شو چې دا خبر ده د کانا محذوف صحیح شو کنه خبر ده د کانا یادا چې دا دواړه دا دلته کې اولنې سو منصوب دي کنه ان خیرن دا دویم څه دي مرفوع ان خیرن ف خیرن دواړه مرفوع جایز دي چې ان خیرن ف خیرن دویم رفع وجه دي خو ذکر دي کنه فجزاؤهم خیرن خدا ولي د رفع وجه څه ده چې د کان خبر حذف ته کان سره د خبر څه او سلورم پکې چې کمندونو د دې عکس ته دی وي چې اولنې څه شي مرفوع شي او دویم څه شي منصوب دا اولنی رفع دا غي وجه اولنی رفع کنه نو وجه ونه ویله وختي چې دواړه مرفوع نه کې وجه ویله کنه صحیح شو چې دواړه منصوبونه د دویم نسب دی پکې وي نه یو دی ولر بلبل وړه خبر باندې پوښي فيه اربع توجه چې تشته کنه ويعزفونها ويبقون الخبر دا حسب سو کثیر دا حسب سو کثیر او حسب قلیل دار چې اسم سکیږي حذف کیږي بغیر د کینه او د لونه بغیر د چانه الهونه لکه مثال نو غیر محل سوید محسنین غیر مسافر ويعزفونها ويبقون الخبر بعد ان ولو كثيرا زشتهر فاز ان او دلونه دا ډیر ډیر چې کمونو مشهور دي وبعد ان تعويذ ما عن هر تكب كمثل اما انت برا فاقترب وبعد ان تعويذ ما عن هر تكب کمثل اما انت برن فاقترب دا بل حذف ځای دی دا باغ ځای کې هم حذف کیږي چې دین ورستو چې کم دنو د دې په ځای باندې ما عوض کې من زرما راوړل شي څه شي او د دین ورستو چې کم دنو ضمیر د مخاطبي ضمیر د چاوي مخاطب انت شو ضمیر د چا د مخاطبي او رسو دنه اسم منصوب راغلی سره راغلی اسم منصوب اسم څه لك اما انت برن اما انت برن د دې په اصل کې دوه قول دي تاسو ته یاد دي خو زبر دوم یو قول ان كنت برن په اصل کې دا ان كنت دا ان مصدریه ده کنه ان څه شي کان راغله ده نو کان څه شو حذف شو دا غي په عوض کې مزر ما څه شو راغې نو ان ما شو څه شو نو نو نو مې یو بر سره ډیره گزاره کوي نو نو متمم کو مې په کور چپا کو نو ام ما شو او كنت د چې کان څه شو حذف شو نو تم متصل په منفصل څه شو بدل شو نو اما انت شو اما صحیح ده کنه دویم قولدار چې دا په اصل کې ان كنت برن ان كنت ان كنت نو کان حذف شو په عوض کې سره راغی ما نو ان ما شو نون په میم کې شو مدغم شو نو اما شو نو د دې اما او د اما یو بل سره سو تجانس یو اما تردیدیه ته دشته کې نشته او دا اما خود ان جوړو کنه نو د دیو داغه تجنیس راغی نو موږ ر دې دا حمزه په فتحې سکړه د دې مقصود کسره په فتحې سکړه بدل کړه ان ما په ځای باندې سووي اما د اما په ځای سووي ام نو اما انت برن فاقترب نو اما انت منطلقا انطلقت چې تبو توزفن توزفنون وهو حسب ملتزم ومن مضارع لكان منجزم توزفنون وهو حسب ملتزم دا په خصوصیت د کانه ده کنه چې د کانه دا نون چې ده دا کله کله په حالت جزمی کې حذف کیږي خدا حذف وجوبي نه ده دا حذف څه نه دی وجوبي نه دی کله نا کله چې کمونو داسې حذف شي دا د خصوصیاتو نه دی دا چا نه دی خصوصیاتو نه خدا چې کمونو چې کانا په حالت جزمی کې وي یو خبره ودای چې عامل جازمه پر راغلی عامل پر راغلی دویم دار چې ضمیر بور پسنی متصل شوی څه شي او چې ورپسې چې کمنو سره راغلی ضمیر متصل شوی لم تکونو مؤمنین لم تکونو واو څه شوی دی متصل شوی دی اوس په حذف کی ضمیر په څه شوی متصل شوی او چې عامل جازمه پر راغلی دا درې شرط دي عامل به راغلی جازم ضمیر په څه نه متصل شوی او دریم چې کم نه داري چې ورپسې ببل ساکن ومن مضارع لکانا منجزم او د مضارع چې مضارع د کانوي او په جزم وی نو تحذف نون حذف کول شي څه شي نون وهو حذف ملتزم دا حذف چې دنو واجب کړی شوی نه دی ما اولا اولا تا